نکی صورت دی د قران شریف په ترتیب کې 102 یو سلسله نمبر او د نزول په اعتبار باندې 16 شپږم نمبر دی نازل شوی دی رسو د سوی کوثر نه او مخکې د سورته ماعون نه ربط د دې صورت د مخکې صورت سره اسمی ربط خدا دی چې الله مونږ کې تکاثر ما رانو ولي د وجه د عصر نه پای کې مونږ شروع شو په همز باندې غیبتونه د خلکو شروع کو زمونږ د پاره هلاکت لکه د صاحب فیل ولا پرنیږي موږ د قریشو څنګه مکی د دنیا په اعتبار عزت مند او دین کې عزت نو ځکه دین نه ماون او من کوون کی بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه موږ صاحب الکوثر کې مانوی ربط مکی صورت سره مکی سوره قارعه پای کې بیان د قیامت شو نو سدي صورت کې تزهید من الدنیا ډیراوتی ورکی د دنیا نه دا سبب دی د خسران او تاوان امتیازات د صورت صورت ممتاز دی په تفصیلی بیان د تزهید من دنیا باندې داوا او خلاصون د صورت تزهید من دنیا د رغبتی ورکی د دنیا نه او ترغیب ورکی آخرت طرف ته فضیلت د صورت حدیث شریف کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته فرمایي ایتاز کې دا څه څوک تړي شي چې هغه زر آیات د روزي تلاوت کوي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته فرمایي دا څه څوک ځکه چې دومره د هغې نور عباداتونو د دنیا کارونو او بل د هغې تلاوت د زمونږ د تلاوت په شان چې زر زر به کولو نو ځکه هغې زر زر رکعات نفل او دارن زر رکعات زر آیاتونه تلاوت د څه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تو فرمایل چې دا صورت سوکلی دا دا ګوې کې زر رکعات نفل موږ کو زر آیاتونه د تلاوت ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پینداد پنند الله جامع مهربانی کړی په بیان د تزهید من دنیا خصوصی مهربانی کړی چې څوک د محبت د دنیا نه ساتلی الحاکم التکافر حتا زرتم المقابر الهاکم التکاثر غافل ک تاسو لرا زیاتوالی د مال حتا زرتم المقابر تر دې پوری جوړ سیدلی تاسو قبرونو ته ولیکن تاسو ظاهر ختم نشو سو مطلبونو یو الحاق متکاسو د ذکر دی چې غافل ک تاسو لرا ډیروالی د مال هم الها انونه د ذکر چې څه نه تاسو غافل کړی هغه د نه دی ذکر اصل د قانون د وجنه هغه ذکر نه دی تاسو د دین غافل کړی د موږ نه د ذکر نه د قران نه د دې ټول چیزونه تاسو غافل کړی تر دې چې تاسو قبر ته ورسېدې مړ شولې ولیکن نماز د آخرت تاسو ختم نشو حدیث کراوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لتمنى ان یکون له ثلاثه کچری د آدم د اولاد د پاره دو میدانونه دو کندې د سرو زوشي نو دې دا امید ساتي دا تم ساتي دا خوخي چې دا پار درې مکندم دا سره سرو زوشي کدرې مشي وي څلورم کو څلورم مشي پینځم ورته سيزي دي نبی علیہ السلام فرمایل ولن یملا اجو فابن آدم الا تراب نه ډکیږي خېټه د ابن آدم مگر په خاور باندې کله چې د قبر تلاړ بس د هرس په ختم شي په دنیا کې هرس نه ختميږي خو صرف یتوب الله علی من تاب روایت د عائشہ رضی الله تعالی عنها کراتل الله چې پچا باندې مهرباني کوي هغه جدا خبره چې هرس دا دنیا کې بند شي ورنه په دنیا باندې هرس دې هغه نه ختميږي دارن تاو زمال شو کولو کولو تر دې پورې چې قبرونو ته ورورسېږي صحابي وي نبی عليه السلام به کله دا صورت لستلو یو حدیث ورته وی مونږ به دا خیال کړو ګیندام د دې جز دی یقول ابن آدم مالی مالی دا آدم زی خوی زما مال دے زما مال دے نبی علیہ السلام فرمیل وحلک من مالک الا ما اکلتا نشتے سا مال صرف سا حغ مال دے کم چتا اکڑلو فا افنی تا بزا فناش ختم شو انسان روٹی وقت هر څه دی بس ختم شي نو سره د مری پر ځای کې ویني دویم نبی علیہ السلام فرمایل او لبستا فابلیتا تا مال هغه دې کوم چې تا واغوت په بدن باندې بزور دې کو دریم نبی علیہ السلام فرمایل او تصدقتا فامدیتا یا تا خیرات او صدقو کو هغه مخکې لپاره اولې ګل قیامت لپاره وما سوا ذلك فذاهب وتاركه للناس یو ویت کې ورته ځای ځخوا د دین کم علاوه چې استعمال دین داستان دی بلکې تی خو خلق تکلیف دن کې فتنه دن کې لکه انسان ډیر وي چې زما مال زما مال او ترجن پوری بدل مال وي دا خو تلاوه د زیداد مکو دا هر څه دین او چې تکلیف دن کې دوی مطلب الهاکم التکاثر حتا زرتم المقابر غافلت تاسو لرا ډیر والی د مال تر دې پوری چور سیدلی تاسو قبرونو ته دومره مال سره مینا محبت چلاړی تاسو قبرونه د دې غوښتل شروع کو زیارتونو ته لاړې د دې غوښتل تاسو شروع کړو څنګه تفسیر بحر العلوم ذکر کړی زرتم المقابر نه مراد زیارت القبور تاسو قبرونو ته ورول چې دی یو د دین موخر شروع کړ په دې طریقه باندې و زمان مال زیات شي دریم مطلب الهاکم التکاثر حتا انظرتم المقابر غافل که تاسو لره ډیروالی تر دې چې ورسېدلې تاسو قبرونو ته فخر او غرور پتور دو قبیلی وی عربو کی هر چا خپل زیاتوالی او خپل فقر او غرور یې ښکار کولو یو وی زمونږ دومره پلانی کسان ځوانان دي او جنگی دي او جنگیږي دا شمیر کولو یو په کلاړه قبرونو ولې شمارو شروع کو دا زمونږ د خاندان قبرونو دي جنگونه کړی دو بهادر دي زمونږ د قوم دومره پوری دنیا کې تاسو فخر او غرور هم شروع کو او یو بل باندې چتوالی قبرونو تورس کړی بل معنا غافل کو تاسو لرا زیاتوالی د مال حتا زرتم المقابر در دې چې ورسېدلی تاسو قبرون ته په طریقې د غفلت باندې قبر ته چې سړی ځي نو قبر تللو مقصد نبی عليه السلام بیان کړی اول کې نبی عليه السلام خلق منه کړ ځکه چې هغه د شرک وغیرہ به کولو بیا وروسته چې کله خلک پوه شو نبی علیہ السلام فرمیلو کونتو نهیتکم ان زیارت القبور ما قطاسو لرا د قبرون د زیارت نه منی کړیو یا ذات علا فزورها او د قبرون زیارت کوي ورسره نبی علیہ السلام مقصد ذکر کو مقصد دا تذکرو فی دنیا و تذکر الاخرہ تاسو د دنیا نه به رغبت شي او آخرت سره تاسو شو کومینه پیدا شي دې لپاره قبرستان ته ځئ قبرستان ته ټول مقصد دا چې سړی دنیا نه به رغبت او آخرت طرف ته شوق پیدا شي او تاسو دنیا دومره غافل کی چې تاسو قبرونو ته متلی زیارتونو ته او سیر صفاټي په طریقه باندې لکه نن سبا چې څنګه دي رحمان بابا زیارت ته ځو فلاني زیارت او فلاني زیارت ته چکر باندې دي هغه اصل مقصد یې پرې کړی دی مغافله کو تاسو لرا تر دې چې ورسېدلې تاسو قبرونو ته قبر تیاری پوری تا کرت ایثار نشوي تیار نشوي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا قبر ذکر ذکر کړي اصل قبر کې انسان سره د اعمال دولت پکار نه راځي او قبر ته بغیر د عمل نه داخليدل ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل داسې دي من دخل القبر بلا زاد فكانما ركب البحر بلا سفينه هر هاوسو کی قبر ته داخل شو خود ځان سره عمل نه دی اوړي بلا زادن بغیر د توقینا عمل نه بغیر د قبر تلاړو دا سیده لکه چې دی لاړ بغیر د سورلینا بغیر د کشتینا دی په درا باندې وراغلو درا باندې بغیر د کشتینه وسړې څنګه ووري دارن دا عمر غاغه دا د دنیا پرې نه کولا تر دې پوری چې قبر تلاړي اشاره دا دنیا پرې ده آخرت طرف ته توجه کا ځانه چې تر اخره پورې ته شي د ګار بشین توبه وباسي دیو جنا یحیی بن معاذ رحمه الله کو فرمایل طوبى لمن ترك الدنيا قبل ان تتركه مبارکی دا هغه چا لپاره چې د دنیا پرې کلامت کې ردینا چې دا دنیا بل انسان پری دی دنیا خو تا یو رس پری دی ته وته نه بل ځای ته ځي غره دا چې ته مخ کې دنیا پری ده دویم وبنا قبره قبل ان يدخل خپل قبر جوړ کو مخ کې د داخلي دلونه قبر ته نه دی داخل دی داغینه مخ کې مخ کې قبر د پاره عمل کوي دریم ورځه ربه قبل ان یلقاه هغه چاله مبارک را چې خپل رب سره ملاوي دلنه مخکې مخکې رب راضي ک مغافله ک تاسو لر زیاتوالي د مان تر دې جوړ چې دې تاسو قبرون تا دا علماوی مقابر نه مراد تاسو قبرونه په خول شروع کو دومره دماغ دولت زیات شو زما دولت خو په دې نورو سيزونو باندې لګول پکارو قدر سری دي او تاسو سره دومره زیات چې دومره زیات کې چې لاړې قبرونه په خولم شروع کوم او قبر په خول دا بالکل په اتفاق د علماء مکمل حرام دي په دې باره کې دیارس احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا راغلي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم اي جسس القبر وان يبنى عليه نبی علیہ السلام د قبر د پخولونه قبر د چنه کولونه په قبر باندې د آبادی کولونه ګمبد وغیرہ جوړولونه دین نبی علیہ السلام منع کړی تاسو سره دومره مال دولت چې خپل فخر او غرور او مال په قبرونو ښکار کول شروع کړي او هغه جوړول شروع کو څومره خرچې کې خلک کوي دې دوه ځل ولې ذکر کړو بعضو علماء وجه دا ذکر کوي دوه ځل دا تکرار او تاکید د پاره دی چې دنیا کې دومره غافلې په یو ځل خونه کې خو بار بار وره بار بار وره چې څو هبشي دې موجه د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي کلا سوف تعلمون عند نزول الموت زر دې چې تو په شي کله چې تاسو زرکدن راتلل شروع شو زرکدن پټین کې هم تاسو پته لګي چې ما دولت دان هیڅ پکار ناراضي ما پر خپل عمل پکار راضي ثم کلا سوف تعلمون عند نزول القبر کله چې بیا قبر تم کوزول شي تا ته وخت ولګي یا مال دول زما په هیڅ کار نه دی زرکلن په وخت کې هم پوي شي او قبر په وخت کې هم پوي شي یا دین کلا سوف تعلمون مراد زرکلن د قبر وخت او دا دریم دل چې ذکر دی دا د آخرت ذکر دی وجه دا ده چې یا ذات طالبین کې حدیث درته تیر شي وو نبی علیہ السلام فرمایلی لیس الخبر کالمعاینه خبر پشان د لیدلې نه وی یو تاسو یو خبرې څوک وایي وین چې کله ته خپل سترګې وینې دا هغه حالت دی جدا وی موسی علیہ السلام چې کله کوه دور ته تلو خو چې کله په خپل راغلی وي ورنه د موسی علی السلام د الله په خبره کې شک نو چې کله په خپل راغلی شي کې ولید سامری ولید په لورم کې ګیرو د وختون رانی شي او دا وری دینه منه کول سامری پسې شو دا هغه څه راغلی او سوزولې دي چې کله موسی علیه السلام په خپل دلته په خپل سترګو لیدل والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه سورہ اعراف کې ذکر دی د تختې جلتی سره کې خلیج په کوم تورات کې لیکل شوی او ورور یې څو نورونی ورې چې ورې تاجی نه منع کول ځکه چې تړې یو څه پستر کو ویني نو هغه ډېر یقیني وي نو لا ترونه عین الیقین ذکر کوي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یو روایت ذکر کولو چې نبی عليه السلام فرمایل د دوه سيزونو په اړه کې یو تفوس د امن او دویم د صحت الله دنیا کې تا ته امن درکړي د دې الله تفوس چې څنګه د ایمان امن والا ژوندۍ می درکړي وا تا په کې عبادت هر څه کولې کې ولې نه کول دویم الله رب العزت د صحت تفوس وکړي د صحت می تا ته درکړي چې ډیر خلک د هغه په باره کې دوکه کې پریوتی دي د سره د هغه په خیال نه ساتي یو نبی علیہ السلام فرمایل صحت دی چې انسان ته الله رب العزت ورکړي دی دې دې بالکل خیال نه ساتي هیڅ شکر نه ادا کوي دا نعمت دی دویم الله رب الانسان ته فارغ وقت ورکړي دي چې دې وګړي دې ډیر وخت انسان سره فارغ وي دا صحتمن انسان اوس خو دین ته سره مخ نه کوي هم دغه چې بیمار شي او پکټ پری وته چې خو دې دین نشي دی وګړي ډیر اراده کوي یاره که زه خوش ما مانه باندې موږ کدا شو نه برانه جمع کدا شو نه برانه درس کدا شو نه به بل یو دیني محفل زمانه پاتې شي دارنګ دا فارغ وخت دی اوس سړی وزګار دی موقع ورته شته او چې دغه سړی بیا جیل تلار کې جیل کې بیا خو واځي کې چې زه بهر سکونه په دنیا کې انسان تر قدر د دې نشته دارنګ بعض علماء عبد الله بن عباس ذکر کول ثم لا تسألون يوم اذن عن النعيم مراد دستر ګدا نعمت الله به دې تفوس کی بندا دا سترګې ما تا ته درکړې وي څومره لوی نعمت تا زما څومره تابعداري کړې بل الله رب العزت د وګونو تپوس کوي وګونه مې درکړیو تا په دې باندې څه کړی دا خو دنیا کې انسان سره چې کړی یو نعمت یو قدر یې نیوي تړون نه تاسو ته چې د سترګو څه قدر او قیمت دی هغه بیا تاسو وي چې نور دې هیڅ هم نه وي خو سره په سترګو په دنیا کتلې وي چې څه شي دی دارنګ د وګونو قدر او قیمت د کوم نه تاسو ته الله رب العزت سرګي وګونه د نعمت دی عبد الله بن عباس ته فرمي الله بر دې په باره کې تاسو کوي دریم قول د امام بخاری رحمت الله علیه دی امام بخاری رحمت الله علیه فرمی الله بل قران شریف په باره کې تفصیل کوي ځکه نعمتونو کې ټول لوی نعمت هغه قران شریف دی دمخ کې تیر شي سورۃ آل عمران کې یو تل درې آیات دي واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم یاد کی الله نعمت کله چې تاسو دښمنان وي وی ارجل تاسو بنعمته اخوانا بنعمته معنی د کتابه خپل کتاب ان الله تاسو ورغوه کوي قران شریف په اړه کې الله تاسو سي اګه څنګه سورې زخرف کیو پنځشتمه سپاره کې الله نبی عليه السلام ته فرمایل چې ما تاسو ته دومره لوی کتاب د دومره لوی فرشتي په ذریعہ چې جبرئیل علیه السلام دی ریالی ته چوالی سیاد دی سورې زخرف دومره لوی پیغمبر چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په دومره لوی زمانہ چې دریش کالو زمانہ وا او دومره په لوی تنظیم سره مار علی ګرن اخر باندې ستاسو قدر کړو چې دومره دې کتاب ما را لګلې او تا دې څه قدر کړو یا نو کړی نن سبا زمونږ د قران شریف تر څه حال دی د دنیا د ذمہداری د پاره شپم چې تیرول شوې ښه رزم تیرول شو او روزي سختین برداشت کولی شو هر څه کولی شو کله دنیا بل کار کې ورځ شپه ورنه نه ګوري او په 24 غنټو کې موږ سره د قران شریف د پاره ټیم نه وي یو غنټه نیمه په دې سلیری شو غنټو کې زبر الله کتاب تم ورکوم د سکول کتابونو لرا په غنټو غنټو ټیم شته نور د دنیا کتابونه دی هغه لټه مو نشته او کټه نشته قران شریف د پاره نه اخر مسلمان مذهبي کتاب ولې د سره ټیم نشته د دنیا د غفلت د وجنه الله بل دې نعمت ته پوښتنه قیامت ورځ تا ولی ما تا ته کتاب را لګیلو تا د دې صحت نو خیال نو ساتي حسن رحمت الله علیه فرمایي نعمت نو مراد دا سبا او ماقام چې په خلکو راضي دي الله ته پوښتنه دا څومره لوی نعمت دی الله رضا کو بدلی ځکه که همیشه رضوي نو بیا انسان آرام او خوب نشي کولی او که همیشه شپه وي نو سړي به رزق څنګه ګټلی نو الله به دې نعمت مبارک ته پوښتي بل قول دا دی یوم اذن ان النعیم نه مراد هغه پنځه نعمتونه چې دې ذکر دي نبی علیہ السلام فرمایلی یو انسان په قیامت ورځ سره مخ کې قدم نشاغستلی تربی یو روایت کې سلون سیزن راتل بل حدیث کې پنځه سیزن راتل نبی علیہ السلام فرمایي یو الله رب العزت ان عمره فيما افناه الله رب العزت بعد عمر په بار کې تپوس کی دا عمر دې پس کې فنا کړیو ان عمره فيما افناه الله رب عزت به د عمر په باره کې تپوس کی دا عمر دې پس کې پنا کړي او دا دې پس کې لګولې او دیم تپوس وعن شبابه فيما ابلاه د ځواني په بار کې والله رب عزت تپوس کی دا ځواني د څنګه خرج کړي وا څنګه د لګولې وا د عمر به جدا ته پوسوي د ځواني به جدا ته پوسوي ځکه عمر جدا نعمت دی او ځواني پکې ځای جدا نعمت دی نن سبا خو موږ وایو چې جواني او دیواني د چې سړي په جوګ خپل خواخه ده او خپل کې نافرمانی نه وکړي او اصل الله رب العزت ته د ځواني عبادت ډیر زیات خوښ دی شیطان چې خپل دشمنان یادې نو هغه وی وشاب النشا فی طاعت الله هغه ځوان زما دشمن دی چې هغه ځواني د الله په تابعداري کې تیریږي د ځواني عبادت الله ته ډیر خوښ دی او د ځواني الله رب العزت دې ته تفوس کوي ځواني حدیث کې راځي دا طالبین کې د حدیث تیر شوی او مشکات شریف کې حدیث راځي نبی عليه السلام فرمایلی ایو تنیم خمسن قبل خمسین پینځه سيزونه پینځه حالات د مخې پینځه حالات نه غنیمت وګڼه شبابک قبل حرمک ځواني دا د غنیمت وګڼه رسو د ګډاوالینا بډاوال ځواني دا غونغنی متو بنارو ته بډاوالی نه چې بډا شي بیا خور سره وي یرا ځواني منیشته یې ما هم به ختم کی شرکت کړي وي زوم به تراوو ته دریش کو ختم کې مولاړم ما وخت آرام تراوی کړي وي خصوصا مې یې بډای نه چې کله بډای شي نو بیا خو دی وی چې را دامې کړي وي دامې کړي وي هغه شاعر بوډا شوی هغه وی الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرته بما قال المشيب الا لیت الشباب یعود یوما ارمان ترا ځواني خو یو ورځ ته ترا واپس کېدلی فاخبرته بما قال المشيب نو ما بلته خبر ورکړې وی چې بډاوالی په ماته می کملو جوړ کی ځواني کې سړی ډېر څه کولی شي چې بډای شي بیا خو ځکه او بیا که پاسي نو په پښتنو باندې پاسي نه پاسي دې نشي ځواني والله رب عزت جلا تاسو بل وعن ماله الله رب عزت د قیامت ورځ باندې د مال په باره کې تاسو مال په باره کې من اين اکتسبه د مال په باره کې بدوت تاسو نه کیږي یو تپوس د الله رب العزت د مال په باره کې دا کوي من اين اکتسبه دا مال دې ګټلې د کوم دینه وو دین وفيما انفقه دا مال دې لګولې پس کیو د مال له ګټلو تپوس چې په حرام دې ګټلو یا په حلاله چې کله دې په حلاله وګټلو نو لګې به بیا په هر ځای کې نه چې زما خپل حلال پیسې دي بیا به لګین په حلال ځای کې د مال په باره کې بدو ته کوسلی بل نبی علیہ السلام فرمل وعن علمه الله رب العزت د علم په باره کې به تاسو کی ما ذا عمل بما علم فهاو څه باندې تاسو پر عمل کړو چې څومره تاسو کوی وای دانه چې سره بد عالم نه تاسو کې چې تا علم کړو عوام ته نه بنی کی ماذا عمل بما علم تاسو د څومره پویا وا تا پانو څومره عمل کړو هر انسان لا د خپل پوه مناسب به تاسو کی که یو سړی په لږو خبرو پوهېدو د په عمل نه دی کړی دنه بدله څه خبرو تاسو کی ورې په عمل نه دی کړی چا سره دو خبرو علم او د عمل نه دی کړی نو دنا د دې تپوس وکیږي چې څومره انسان سره علم وي د دې تپوس وکیږي بل قول لري ثم لتسلن يوم اذن عن النعيم الماء البارد یخو اوبو بالله رب عزت قیامت پرست تپوس کی بنده تاسو مې یخې مزیداری اوبو درکړي تا دا هغه څه شکر ادا کړو مونږ سره خو د یو قدر او قیمت زکه د وګونی وی چې ملاوی دی راته کله چې پښاړو کې کله روان شو وګونی وی یقه خو څه جاګر مو هم درته نه ملاوی دی سړی وی چې بس صرف ما ته وګو ملاوی دی چې نو هیڅ نه وی دی وجن الله رب العزت په دې باره کې تفوق کوي ورقو نور مقالی ته ورقو دالې چې کم نعمتونه الله رب العزت په باندې کړی دي د دې ټول نعمتونو به الله رب العزت تاسو کوي چې تاسو دې څومره شکر ادا کړی بیا وخا مخا تاسو کوي چې تاسو نه تبارک نعمتونو کې بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ عصر مکی سورۃ دی د قران شریف په ترتیب کې 103 یو تل درې نمبر او د نزول په اعتبار باندې دیار لسم نمبر 13 نمبر رسو د صورت انشراح نه نازل شوه دی او مخکې د صورت عادیات نه ربط د مخکې صورت سره اسمی ربط خداو چې الله مونږ ته تکاثر غفلت د عصر د زماني د وجه نه مراولي معنوی ربط مخکې تزهید من دنیا ذکر شبیر رغبتی دنیا نه مزدلتا ترغیب ال الاخرت ذکر کی آخرت والا نیک اعمال ذکر کیږي امتیازات د صورت صورت ممتاز په اصول د کامیابی باندې هغه اصول ذکر کیږي چې کوم باندې انسان کامیابیږي خلاصه د صورت صورت کې د کامیابی لپاره څلور اصول یو ایمان دین عمل صالح درین و تواصل بالحق حق بیان کوي او څلورم نمبر صبر کول اهمیت د دې صورت امام شافعی رحمت الله علیه به فرمایل الله رب العزت د انسانانو د روح او هدایت او اصلاح د پاره صرف په قران شریف کې دا یو صورت هم را لېږلې وي نو دا هم کافی و خدا د الله رب العزت فضل او احسان دی چې دومره لوی قران شریف ورولېږي او که انسان صحیح طریقه باندې په دې کې سوچ وکړي انسان به کامیاب شي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد سنم د الله چانو مې ربانی کړی په ذکر کولو د اصول د کامیابی خصوصي مې ربانی کړی په هغه تاسو چې په دې اصول کامیاب شوی چې ور نصیب شو والعصر ان الانسان لفی خسر والعصر عصر ویل کېږي زمانه ته واو قسمیه یعنی قسم دې زمانه او قسم د الله رب العزت په معنی د گواهی وی په معنی د شهادت نو ول عصر یو معنی شاهد دا زمانہ ان الانسان لفی خسر یقینا انسان خامخا پتاوان کې دی عصر د دې ذکر یو لیوکم د زمانی ذکر دی و جنو کو چې انسان دا زمانه گواه ده چې انسان په تاوان کې دی زین کې سوال دار راځي انسان څنګه په تاوان کې دی انسان خو چې دنیا تر اغلی او بربندو ما دولت هیڅ ورسره نه او کله چې دنیا نه دی نو خامخا څلور پنځه غزا ځان سره کفن خو یو کی نو څنګه انسان په خسران کې دی دا غي جواب خسران دانه وی یی نه دې ځان سره یو ورځ د دنیا سي دا نه فائدہ ده او نه خسران دي تاوان دي د دنیا په سيزونو باندې فائدہ ملاوي دي بیا خو تاریخ روا دی پیرون څومره لوی بادشاہ و او بادشاہي دا کامیابی نه ده دین انسانانو ته کامیابی خو هنر ښکاری نو کو هنر کامیابی وي پکار دی چې سمودیان بیا کامیاب دي پکار دی چې هغه په عذاب شوی نه وي که طاقت کامیابی وي څنګه جبال خلق قوت او طاقت کامیابی غني پکار دی چې عادیان کامیاب شوی او هلاک شوی نه وي دارنګي د چرته مال او دولت کامیابی وي نو پکار دي قارون خو بیا کامیاب وو خو لیکن د دنیا دا کامیابی دا کامیابی نه ده او د دنیا دا تاوان تاوان نه دی اصل کې تاوان د انسان دا دی چې کله دې دنیا ته راتللو د ګناه نه صفا وو او اوس چې کله د دنیا نه ځي نو دې ګناهونو کوي او په دې وجه باندې تاوانی دي ځکه چې تاوان ولا اعمال کې تاوان ولا اعمال چې قرآني شریف ذکر کړی یو د تاوان عمل الله رب العزت سره شرک کوي د سورې زمر کې چرایي چې د رښتینو سپارا 15 15 آیات کې عمل به دې برباد کوم ولا تکونن من الخاسرین شی وته تاوانیانو نه نو شرک تاوان دې څومره خلک پکې مبتلا دي څومره زیارتونه آباد دي خلکو داغینه واړي چې تیرا تراک او داغینه قسمه کې کوم مختی کوي کله چې اولاد واړي کله ورته بیماری مې کوي کله بل څه کله بل څه ځمکه کې شر او فساد کوشش کول لا تاوان دی څومره خلک پکې لګیا دي د الله حکمونه یو طرف ته ځان کیږي د الله حکم بل طرف ته نه راځي خپل ولیان څومره معمولی معمولی خبر باندې پیټلې شي فسادونه څومره رس سره کیږي دارم قران شریف نور غن اسباب دا قران ذکر کې هم در کې تفصیل کړی هغه اعمال چې قران شریف ذکر کوي انسانان دا غي مرتکب ګرځي ځکه قران شریف وایي چې دا زمانہ گواه ده چې انسان په تاوان کې وي زمانہ معنی دا چې زمانہ تیریږي او د انسان په کې غفلت کې وي دا زمانہ د انسان په دې حالت باندې گواہی کوي والدهر فی صرفی عجیب لیکن غفلت الناس عجب والدهر فی صرفی عجیب دا زمانه چې زمره په جلتی باندې روانه ده نو دا خو ډیره جیبه ده دا جیبه کار دی لیکن غفلت الناس عجب د انسانانو دا غفلت دا په نورم کې ډیره جیبه دی پکار داري چې زمانہ څومره په جلتی تیریږي انساني کمالم زم رزر زر په ډیر ډیر کې ولیکن زمانه کې نه تیریږي لیکن بیا انسان د دین غفلت اختیارون کې دي مدارز شپې په انسان باندې گواه دي چې په تاوان کې دي جواری مفتی محمد شکری مولا مار په قرآن کې ذکر کړی جواری مهاوی زه په دې نه پوهیدلم چې ولا ترن الانسان لفی خسر الله زمانی ذکر کړي او دا وایي چې انسان په تاوان کې دی بیا وی ورځ د دکاندار تلار ما ته وور پرتا و چې وور می کتل هغه ویل کېدل هغه ته می سوچ کړو زه سوریا سر په مطلب باندې پوه شو چې زمانہ د دې مثال په شان د واورې د انسان د ژوندۍ واوره چې وګو کې دی واچولا څه فائدې کې نواز کړی شو او کوم دغه سي دی واوره کې خلا کوم دغه سي دی ویلی شي بے فائدې د قصیدا زمانہ او د انسان د ژوندۍ ده څه فائدې دی واغ سره اخستوي او کنه وا د ژوندۍ او د ټول زمانہ بدل ویلی شي او بے فائدې بدل نه لاړ شي دویم عصر ویل کېږي د مازیګر وخت ته هم د مازیګر وخت ولې ذکر کړو اصل دا انتهایی نازک وخت دی اکثر خلک د مازیګر وخت کې نو کور ته ځان را رسي ویې رسلې بازار کې مستو ماسي بورته نو کور ته ته مونږ چې راځي هغه مست قضا شوی وي بل دا چې نو عصر انتهایی نازک وخت دی او پرې کې هر څوک په کارونو کې ډیر زیات مشغول شي یو څو ځکار ختميږي او بس کور ته ځم او ځکار ختميږي او بس کور ته ځم منځو دا انتهایی نازک او کم وخت دی د دې ذکر وکړو یقینا انسان لکی خسرن خامخا پتاوان کړي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې ایمان راوړ او عمل صالحات نیک عمل کوي یو سبب د کامیابی ایمان ایمان الله رب عزت په ذات او صفات یو غنل صفات ثبوتیه د الله لپاره منل کوم صفات الله ځان له ثابت کړي صفات سلبیه د الله نه نفي کول کوم د الله ځان نه نفي کړي چې لا ولد لا شریک دا صفات د دنیا عزت دا په مال دولت باندې وي دنیا کې سړی ال عزت مونږي چې مال دولت ور سره زیات وي او عزت د آخرت د صالح الاعمال د نیکو اعمال د وجه نه وي چې څومره انسان اعمال زیات کړی وي نو قیامت کې ورته عزت زیات وي عامل الصالحات نیک عمل څه ویل کیږي نو قاضي بیزاوی هغه ذکر کړی تفسیر بیزاوی کې العمل الصالح ما صبغه الشرع وحسنه نیک عمل هغه دی چې هغه شریعت هغه ته خسته ویلي هغه مقرر کړی شریعت مطابق عمل دا نیک عمل دی او دین قول علامه ابن قیم رحمت الله علیه دی او نیک عمل هغه دی یو خو المقید بالسنه دا مقید وی په سنت طریقه باندې دین والخالی عن الریا د ریاکاری نه صفاوی او عمل لپاره تفسیر ابن کثیر په تفسیر سورته بقره 90 نمبر آیات کې ذکر کړی د عمل د قبیلو لپاره دو شرط دي احدهما خالصا لوجه الله والثانيه موافق للسنه یو چې عمل د الله د رضا لپاره وي دویم په سنت طریقه باندې برابر وي که یو عمل د الله د رضا لپاره وي سنت طریقه په کې نشته قابل قبول نه دی یو عمل په سنت طریقه دی د شریعت په طریقه دی او چې الله رضا په کې نشته مقابل قبول نه دی الله د رضا لپاره نه دی عمل هغه مشهور دی د مشکات شریف چادرې کسان چې د جهنم اور په هغه باندې ګرميږي الله به رو غواړي سخی ته مالدار ته به وي ما تا ته مال دولت درکې او تا دې څه کړی دی وی الله ما په دنیا کې ستاره زړه لپاره خرج کړو کوم دین چې زما وس کېد الله رب عزت ورته فرمایي کذب تا دروژنه تا خو درو وی تا خو مال دې لپاره خرج کړو چې خلک کوئی فلان جواب یعنی دې سخی سره دی فرض کړی صحیح دی خو نیت یې صحیح نه دی الله به فرشتو ته حکم وکړي چې ټول مخې جهنم کې دي هغه عالم چې د خلکو ته علم یې خودنه کړی دا بیان خلکو ته کړی الله به ورته ما ته علم ما ته علم درکړو څه دې کړی دی وی الله ما خلکو ته بیان کړو الله ورته فرمایي کذب تا دروژنه دروغ وي تا خو دې لپاره بیان کړو چې خلک ما ته عالم وي ډیر کوی راتو چې پلانې ډیر مفتی ته و ډیر لوی عالم دي تا خو دې لپاره کړو فرشتو ته دې ټول مخې جهنم پوری درېم هغه سره چې ځانم شهید کړی دی الله ورته فرمایي بندا تا ته ما صحت بدن درکړو تا ته څه کړی دی وی الله ما په هر ځای کې دا بدن ستاسو دین لپاره استعمال کړی تر دې پوری چې شهید هم شوم الله ورته فرمایي چې عزت تا دروځنه دروغ وي تا خو دې لپاره jihad کوي چې خلک کوئی فلانم جری او فلانې ډېر بهادر سره دي او تاسو دنیا کې ویلې شو فرشتو ته به حکم کولی چې دې ټول مخې جهنم کوي دلته اوس عمل صحیح دی او نیت صحیح نه دی عمل قبليږي نه دویم کله یو عمل کې الله رب العزت رضا وي خو عمل ښکاري خو سنت طریقه پکې نشته چې سنت طریقه نشته بیا هم د عمل قبليږي نه اته صابر اغلی او نبی عليه السلام فرمایلی غټ اختر رضوان چې کله د اختر موضوع کو تاسو لاشي او قرباني وکړي صحابي را پاسه د الله پیغمبر څخه چې راتلم گاونډیان غریبان فقیرانو هغه جړل محتاج نو ما قرباني وکړي چې دې به مو کړی مو به مو کو کور والا به مو کړی نو اکثر مانځنه مخکې ما قرباني وکړ دراغلی دا اوس د صحابي و څومره بهتر نیت دی د صحابي نیت چیرته خراب کېدی شي او ورته بیان مو کوم ما په خنیت دا کار کړی او نبی علیہ السلام ورته دې نه چې تاسو قرباني شه نبی علیہ السلام ورته فرمایي شاد او کان شاد لحم ساده ګټ صرف یعنی ګټ دی یعنی د خیرات څخه ثواب به ملوي شي او چې کوم واجب قرباني ده دا ستانه ادا کیږي نه صحابي نه کړی خو سنت طریقه پکې نشته دارن معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کراغلی او د بیت الله شریف دیوالو نخولی دا سبب کار خونه دی دیوال خلول د بیت الله شریف بیا عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ هغه منک معاوی رضی اللہ تعالی عنہ متوی عبد الله بن عباس بیت الله شریف کی دا زیشته چې هغه خلول قابل نه دی دا ټول بهترین دی عبد الله بن عباس ورته څنګه چې دا خبرم سیدن عبد الله بن عباس په پرتی دته خپل خبره کې زه ته قران شریف یو خبره کوم د سوره احزاب آیات ورته ویلو لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه تاسو د پاره په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خېستنه منفرت ده د نبی علیہ السلام زندگی ته وګورو نبی علیہ السلام حجر اسد خپل کړي دیوالونه نه دي خپل کړي معاویه رضی الله تعالی عنہ کوي صاحب خبره کوي ځکه صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ زمون فرنګ خلک نو داغي په خپل خبره ټینګیدل او ضد دی نیو بلکې کله ورته معلومه شوی چې دا خبره دا طریقه زمانه پیغمبر نه منه بشو کنه دارن نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل نه دی چې کله اذان وشي او دا غین وروسته ته بیا خلکو ته आवाजونه کوي عربی کې ته تصویر ویری کی چې اذان وروسته ته بیا بیا خلکو ته اعلان نه کوي چې راځي جمع تیار ده او زر ځان ورته یو څه دیشتري عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو کس اذان وروسته خلکو ته بیا اعلان وکړ عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي الیس فی اذانک ما یکفینا ایسا په اذان کې هغه الفاظ نشته چې زموږ لپاره کافی شي نه اذان کې دوی ته حیا للصلاح حیا للفلاح بیا ساجد پاتې ظاهر دا اوسنی کا عمل دی چې خلک به جمع کې ډیر شي او طریقه د نبی علیہ السلام نه دا صحابي بدلوي تر دې پورې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ جماعت تلاړو تصویب کړه دې اعلان نکول مجاهد ته شاګرد ورته وی اخرج بنا من عند هذا من عند هذا المبتدع ولم يصلى فيه مونږ دې دې ځانو د جماعت مباسا او پاجمه کې مونږ زمونږ لا څه دې ځان دې اذان شوی دی بیا خلکو ته اعلان نکړي بعض خلک وی دا مبتدعين بدعتيان په دې باندې غرق شي تاوانيان شي یو کار کوي د نبی علیہ السلام طریقه نه وي دا څه بد کار دی اکثر ورته وی جنازې په دعا نشته دی ترڅو چې مړې دفن کړي نه سنت طریقه دا د جنازې کې دعا وکړه بیا چې کله د مړې دفن کو بیا به هغه نه رسو دعا وکړي دا د نبی علیہ السلام طریقه و ځکه کوئی جنازو شي بیا وی راځم چې درې دل سره فاتحه وي سره اخلاص وي او دعا وکړي تا د جنازې کې څه ویل جنازه کې تا دعا ونه کړه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا يا الله زمون واړه غټ څوک چې عزیز دي څوک دي عزیز زنانا او سړي ټول بخي تا دا څو په دعا په مطلب نه پیدي د نبی رسول الله دا طریقه نه و چې جنازې نه پسې دعا کوي او دا څه باندې چې څونه مات کوي او دې طریقو دې طریقه ا پښتانه وی پښتانه وی وی په ورلو بوته کې دا صرف طریقې جوړولې دي دعا شته دي ته کوګاوي ولې دا څه بد کار دی پوره کلمه څه بد کار دی اذان ته ټکه لا اله الا الله ولې وی پوره کلمه ولې نه لا اله الا الله محمد رسول الله ځکه نه وی چې نبی له سلام نه دی درود شریف بد کار دی نه دی بد کار او عبده ورسول پوری اوله قاعده کې ته ولې وی اللهم صل علی محمد ورسره ولې نه وي او خو دې ویل چې د صحابه بکې ځکه چې طریقه د نبی علی السلام نه ده دارنګ ډیر کارونه د نبی علی السلام طریقه نه وي اگر که ظاهر خې تخکاری ولیکن هغه طریقه هغه به بدعت وي که څوک ثواب دیني وعمل الصالحات نیک عمل کې نیک عمل هغه چې د ریاکاری نه خالی او په سنت طریقه وي وتواصو بالحق او بیان کې په حق باندې یو بل توصیت کې په حق باندې وتواصو بالصبر او بیان کې یو بل تابع صبر په صبر باندې چې کلک شي دلته د کامیابی لپاره څلور اصول ذکر کړي یو ایمان زم عقیده ورسره عمل او دو کارونه د انسان ځان له ایمان او عمل صالح او وتواصو بالحق وتواصو بالصبر دا د خلکو لپاره چې خلکو ته بیان کړي ګوی انسان د سره خپل کوشش هم نه کوي چې وزموږ کوم او تلاوت کوم وزا زما لپاره کافي دي بلکې د نور امت د هم دی غم او فکر کوي خدا سی وم نه کوي چې د نور امت غم او فکر شروع کوي او خپل ځان ته نه پاتې شي او خپل کور ته نه پاتې شي خپل عبادت هم نه کوي او خپل کور او کلی او علاقو خپل خپلوان ته پاتې شي نو دا چې هم دې کوونکې نه وي بیان کې صحت باندې وتواصو بالصبر او بیان کې بالصبر په صبر باندې یا پخل کې دو باندې صبر یو اکبر علی الطاعات دی په نیکی باندې صبر کول نیکی باندې صبر دا چې تړې نیکی همیشه کوي یو ورځ ورځ نیکی نه کوي او الله تخوف عمل احق الاعمال الى الله ادومها ډیر خوف عمل الله ته هغه دې چې کوم همیشه وي اگر کارلو ګوندي دیم الصبر عن المعاصی دی د ګناه نه ځان صبر کول چې ته ګناه اونکي دریم الصبر علی المصائب ته مصیبت تکلیف باندې صبر کول مصیبت تکلیف راغې ته پاره باندې صبر وکړه صبر ته چې مړې وشه دانه چې تګي رواني نشول شروع کی الله نه ګلی شي په شروع کی چې طرف زمون کو دې دې له بس دې دې دې بل څه نه کوي دله غم کرای شي ګا لوی لوی چې وي او الله نه ګلی شي په شروع کی او ځان وي مقام وي او کپڑے مشري حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمایل لیس منا من ضرب الخدودا وشق الجيوبا ودعا بدعوى الجاهليه لیس منا من ضرب الحدود هاو څوک زمون نه دی چې د اننګي وهي لا مخ پغم کې وهي دیم وشقل جیوبا دې په ځان باندې دا ګروانو نشلی راځي کې چې غم پر راغی دریم ودا بداول جاهلیه د جهالت او نواری او چې دې نه وهي چې موږ تعریفونه شروع کوو تا بدل کړو دا بدل او صبر د مصیبت په وخت کې اصل صبر په اولنی وخت کې دی ځکه نبی عليه الصلاه والسلام یو ځل یو صالحین دا صبر کې د حدیث څخه شو نبی عليه الصلاه والسلام پیرید یو زنانه د قبر سره ناس او ډیر فریادونه کوي او ډیر جړاګانی شروع کړي نبی عليه السلام ورته فرمایلی سپری و زنانه صبر وکړه هغه زنانه نبی عليه السلام نه پیژندلې نبی علیہ السلام ته وی دا غم ما ته رسیدلې تا ته نه رسیدلې څه څه خبرې اوس هم بل کوي ته صبر وکړه څه غم ترای شي وی په غم په ما دې کنه ذکر راته دې کپتا وی بیا به راته نه وی نبی علیہ السلام ته مخ روان شو د خلکو او پتیراغو یو ګور دا خو نبی علیہ السلام او تا ورته دا خبر وکړه دا نبی علیہ السلام په څو وخت بعد لاړ نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله پیغمبر ما په جندري نه یو زما صبر دی نبی علیہ السلام ورته فرمایل انما الصبر عند الصدمه الاولى الصبر عند الصدمه الاولى اصل صبر ته انسان ته چې اول تکلیف ورته په دې ټیم کې صبر ګدا صبر دی روز بیا د هر چا صبر دی دوه درې ورځې تیرې شنو بیا هر څه صبر کولی شي صبر دا دې تاسو تکلیف ورسېږي هم په دې وخت کې صبر وکړئ څلورم قسم تفسیر ابن کثیر او صبر ذکر کړي الصبر عن الشهوات خپل ځان د شهوت نو صبر کوي جناکاری او بدکاری او ګناهونه نه کوي بسم الله الرحمن الرحیم ویل لكل همزه لمزه سورته همزه مکی سورته ده ترتیبا یو سل سلورم 104 نمبر د نزول په اعتبار 32 نمبر دی د دې شمه نازل شوی دی رسو د صورت قیامت نه او مخکې د صورت مرسلات نه روا د مخکې صورت ترا مخکې اصول د کامیابی ذکر شول نو ځدی زینا ضرور اصول څلور کارونه هغه د ناکار خلکو به ذکر شي ناکار خلک دا یو کار دا دی حق پرستو پسې غیبتونه وکړي ایبونه ولټي هغه پسې به اشاره کوي نو اوله نخا په دې صورت کې ذکر کیږي امتیاز د صورت دا دی چې کله لیم مزن فی الحطمه د جهنم او نوم هغه کند حطمه دا غي ذکر شی او تفصیل وجه تسمیم په اول آیات کې دا همزه تل همزه همزه ویل په دې باره کې مخکې درس وګ تفصیل شوی و چا ویل دا جهنم کنده ده یا ویل دا هلاکت یا ویل چې جهنميان ویني زوی پکې راځم کیږي لکوی همزتل لمزا د پار د هر یو ایب لګون کې پیشالو مزا پخکار باندې ځوان ورکون کې همز علماء علماء ګڼ فرقونه کوي یو فرق دا دی هموز معنا ظاهر کتاب څخه خبرې کوي او لموز معنا چې اشاره ورته کوي لموز اشاره دا مطلب چې څوک روان کړ په دغه اشاره دا ځای غل کړي خنداګان ورته کوي لموز د سترګو اشارو ته ویل کیږي دوی فرق دا دی هموز یو سړی نشته او ته هغه په تیبونه بدی وي بهتان ته لګي یا غیبت کې ورپسې او لمز چې په ښکارا باندې ورته پیغورونه ورکي نو موږ یو دا چې غیبت کوون کې د حق پرستو پسې هغه باندې بوختانونه لګون کې دي او حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمایلی غیبت دا هغه څنګه مثال دی قران شریف یو مثال سورې حجرات کې ذکر کړی ايحب احدكم ان ياكل اللحم اخيه ميتا فكرهتموه غیبت دا څه دی لکه د خپل مړور وخه خوراک دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی غیبت کوونکی الغیبت اشد من الزنا بعض علماء هغه روایت باندې سندن کلام کړو چې روایت ضعیف دی او بعضی د روایت مطلب چې غیبت د زنا نسخ په دی وجه چې زنا د حقوق الله کې راځي او غیبت د حقوق له عباد دي او بنده حق تر هغه معافی نه تر څو چې هغه د تماکی نه وکړي ځکه دا سخت دی دویم قول علماء دا او غیبت ځکه سخت دی زنا چې سړی کوي نو په پټه باندې دی کوي او چې غیبت کوي نو دې په ښکارا باندې کوي او کل امتی معاف الا المجاهرون زما ټول امتیان معاف کیدون کی مگر په ګناه جهر کوون کی او فقر کوون کی او خلق په مخ کی کوون کی دا نشي معاف کیدلی نو دی وجنا غیبت سخت دی دا د خلکو په مخ کې باندې کیږي بل غیبت څنګه چې اوریدل څنګه چې غیبت کول ګناه ده دغه چې غیبت اوریدل هم ګناه ده نبی علیہ السلام فرمایل چې د معراج په شپه لاړم ما څه خلک کړي د جهنم کې د اوس په نوکانو ډیر تیر تیر او د خپل ځان یې وخت را شو کولی ما تاسو کو چې دا کوم خلک دي تاسو لا غیبت کوونکي خلک دي غیبت او ریدل او ویل ځوانه ګناه ده غالبا مسروق رحمه الله هغه یو شپه وي ما خوب ولید چې خوب کې وینم راته ویلې کې دا مدار غوخه وکړم ما ورته چې مدار وخت څوک نو پری راته وی چې تا پرونه غیبت کې شریک وي ما مدار وخت خوراک نو ما ته زه خو شریک نو ما غیبت کړی نه دی ما خو صرف اورېدلې دي راته وی اورېدل چې تا چې اورېدل ته ما غي سره شریک شو دا څه لیکوي غیبت په خپل نه کې خو چې کوم دی کې په غنټو غنټو ورته نه او خوند ورته ورکړي څنګه چې غیبت کول ګناه ده دغه غیبت اورېدل هم ګناه ده د غیبت علاج څه شی دی نو د غیبت علاج دا دی چې هغه ځای کې تا کوم ځای کې چا بدی ویلی دا خو وایا دا سړی ژوندې وي دا هغه نه معافي وغواړه یا که مرشي وي هغه لپاره دعا کوه او کله دې یری وی چې زه ته ویم یره ما تاسو ته غیبت کړې زه تاسو معافي غواړم چې هغه نور دا هغه د فکری یری وی چر کنزل براتو کې بل څه بو کې بل څه بو کې نو په دې ټیم کې بیا هغه تنه وایي دغه سړي لپاره دعا کول او کوم ځای کې هغه پسې بدی ویلي وي هغه ځای کې خو وایره دا د غیبت فدیه ده چې سړی ورپسې بیا ادا کی او لمز هغه سړی چې هغه په ښکار باندې پیغور ورکی او ښکار پیغور دا د غیبت نه دی ځخ دی ځکه چې په ښکار باندې انسان بي عزت ډیر وشي نبی عليه الصلاه والسلام اخلاقو کې راځي چوکار دی اوم دي دو چې خلکو به بدی کوله نبی علیہ السلام بدانی چې دا ګناه دی ولې وکړه نبی علیہ السلام برا او عام خبره به شروع کې خلکو زوال تاسو پر اسلامي ګناه باندې وینم نو عام خبره به وکړه چې څوک دا ګناه کوي هغه پوښي نو بخاره پیغور ورکول دا هم ګناه ده چې دې لره شماري دا شمارل په دې باندې دلیل دی چې د ورسره مینه محبت دی یو خو سره مال ګټین دا خو جایز دی چې دې څومره ډیر مال وي خو چې مال سره دا بیا چې شماري دا معلومی کې د ورسره مینه محبت دی او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلی ان لكل امه فتنه وفتنه امتي المال د هر یو امت د پاره د فتنې سچې سببو وفتنه امتی المال زما د امت د پاره سبب د فتنې هغه مال دولت دی د دې وجه نه دې فتنه کې ورځيږي فتنه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی یو پیشنګوی د خپل امت مبارک کې کړی و نبی عليه السلام فرمایل سياتي على امتي زمان يحبون الخمسه وينسون الخمسه زما پر امت باندې یو داسې زمانه را روانه ده پینځو سیزونو سره زما امت والا مینه به شروع کی پینځو سیزونو سره دی به نفرت شروع کی هغه به هیر کړی وی پریخلی وی وی یحبون الدنیا وینسون الاخره دنیا سره ومین او محبت وی آخرت به هیر کړی وی یحبون الحیات وینسون الموت زما په امت دا چې وخت راشي د جون سره محبت کی عمرک به هیر کړی وي د مرګ تیارې بنتي دریم نبی علیہ السلام فرمایلیو یحبون المال وینسون الحساب زما سره به مینا محبت کوي خو د دې حساب به هر کړی وي کما کې ذکر شو لدی به حساب کې من اين اکتسب دا مال دې ګټلې کم زینه او او دا دې لګولې په کم زی کې زما امت والا مال سره مینه کې حساب به هر کړی وي يحبون القصور وينسون القبور نبی علیہ السلام فرمایل سلورم حال زما په امت د دنیا محلات او بنگلو سره مینه کوي او دی به قبرونه هیر کوي د قبر تاریخ هم نه کوي او پنځم یحبون الخلق وینسون الخالق د خلق سره د مخلوق سره مینه کوي الله به هیر کړی وي مخلوق سره هغه مینه چې الله رب العزت پکې پاتې دی هغه حکومت پاتې دی یو کوم د مؤمنان خپل کې مینه کوي نو په دې ځل مؤمن مالک ولا خیر فی من لا یعلف ولا یؤلف لا یعلف ولا یؤلف مؤمن محل او زید محبت دی هغه چا چې خیر نشته چې نه خو دې چا سره مینه محبت کوي نه دې سره سوتینه محبت کوي نو مؤمن خو خپل کې مینه او محبت ساتي خدا یحبون الخلق چې کوم دې سراغره ذات محبت چې انسان نه پکې الله رب عزت هم پاتې شي بچی سره او خپل سره او خپل خپلوان سره دومره مینه چې دین پکې پاتې شي دا چې دې کری دی او دا بدی او نبی علیہ السلام فرمایل دا څه وخت براشي خلق سره ومي نه وي الله سره ومي نه وي یا خدا جمع مال او عد دا پدې دی چې به به شماري ورته دې مینه ده بعض مال او عد دا معنی ده چې دې دې لپاره ساتلې دي چې دا به معنی تکلیف او مصیبت برانه لري دې لپاره دې ساتلې خدا خو لري کولې نشي مصیبت او تکلیف مال دولت کله لري کولې چې څومره لري مالدار خلک پکاره چې دی باندې خو سره مرګ نه راځي يحسب ان ماله اخلدا ګمان کوي دې ان ماله اخلدا یقینا مال د همیشه به دې سره اخلدا زمانی دي یو معنا دا چې دا مال دا انسانو چې دا ما سره وس همیشه د پاره وي او مال خدای الله سره پښتانه وي دا خو چې کله تا ته براشي کله بستان لاړ شي همیشه څوک مالدار هم نه وي همیشه څوک غریب هم نه وي کله مالدار غریب شو کله چې غریب مالدار شي دوی معنا یحسبو ګمان کوي دی انما له اخلدا یقینا مال د اخلدا همیشه والا زی بل د خسته کی مراد د دین قیامت آخرت چې دې زو د په مال دولت باندې زما آخرت خسته وي چې څنګه سورې کاف کې پیسې او هغه دورونو خسته کی واقع کی چې هغه یو ویل کزا آخرت ته واپس شم ول ان رجیت الی ربی ان لی عنده للحسنى دا څنګه ما سره چې څنګه دنیا کې ما دولت دې ته آخرت دې کا آخرت تم لاړم ما لپاره خسته دې دي چې دنیا کې ما الله ما دولت راکړې نو په دې باندې بواخ نه مني یا ما ته الله آخرت هم خسته زیرا کی کلا لیون بدن فی الحطمه ترین دارنګ نه دا څنګه چې د ګمان دی زر دې چې وب غرزولې شي فی الحطمه وما ته وین چې ځکه نبذ لیکي یو چې بد غنل او غرزول حطمه هغه کنده چې هغه جهنم کنده چې انسان د اډو کې مات رامات دي حطمه ولې ذکر کړي اصل وجه علماء دا ذکر کړي چې مخکې همز او لمز ذکر شول نو له حق پرستو بدیانې ویلي غیبتونه او بهتانونه دې لپاره کولو چې دې عزت مات شي عزت خراب شي الله ورته دقه سزا ورکړي چې دې ولا مات رامات شي نظر دې چې به ورته موږ دلاره خپل حکما ما ته وی چې ځکه او څه شي خبر ک تعالی را چې ته حکما ما ته وی چې نار الله الموقدة التي اور الله رب العزت بل کړی شوی هغه تطلعو علی الافئده چې حمله وکړي پزر باندې نار الله دی و جن ذکر کو اشاره د دې صفالی ته د جهنم اور هغه ډیر سخت دی د دنیا سړی اور چې بلې څومره چې غریب نه لږ اور بل کی څومره مالدار وي بیا دې ګونو په څونه بلې او چې بر دین لولي اورنه بیا بلېږي ورځ ورځ باندې اور بیا مړ کیږي نو چې کله الله رب العزت یې اور بل کړي هغه به څنګه وي نو اشاره چې ډیر زیات سخت دی او صفانه بیا احادیث کې ذکر دی نبی علیہ السلام فرمیلو یو روایت کې چې الله رب العزت د جهنم اور زر کال ګرم کړ باندې سره د جهنم اور هغه تک تیر شو زر کال نور ګرم کړ هغه تک تیر شو زر کال نور ګرم کړ هغه تک تور شو او نبی علیہ السلام فرمایا ساتي د جهنم اور هغه تک تور دی یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایل د جهنم اور دومره سخت دی که په مشرق کې د هغه یو بستر کرا پری وتله دومره ګرمواله به د هغه وی چې هغه مغرب ته ورسی دومره په د جهنم د اور ګرمواله دی تر دې پورې نبی علیہ السلام فرمایل چې یو جهنمی د جهنم نه روستل شو او مثال په تو دی دنیا اور کې اوغور ذلې شو دلته پکې خوب ورشي ځکه دا ورته بیا یخ کاری شي هغه دومره ګرم اور دی بل حدیث کې نبی علیہ السلام دا چې فرمیلو کې یو جهنمی په مخ د زمکه کوټیو والو شینواله بچره د زمکه نه ختم شي شین شین بس زرغون نشي دومره پورې ګرمواله د اور نو اور د الله رب العزت بل کړی شوی هغه چې حمله وکړي علل افئده فزر باندې زری ولی ذکر کړو یا خو زوی د دې وجه نه ذکر کړ دا کینا بغض ایب لګول دا د زوی د وجه نه وی دا چې کله یو تن سره کینا بغض راغو ته هغه په غیبت هم کې هغه په بهتان هم کوي هغه په قسمه قسم خبرې وکړي نو دا کار د زو کینا بغض دی وجنه زړه ذکر کوي بعض علماء وی دا تخواری ته اشاره ده او تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی جلل افدا وهم الاحیاء زی ذکر کو چې دی به ژوندۍ وي او په دې زړونو باندې به الله حمله کوي ځکه دنیا کې سړی زړه ته چې اور ورسي ورسي دینه مخ انسان مړ شوی وي او د جهنم اور بداسي وي چې په زړونو به ورځي ځکه جهنميان لا يموت فيها ولا يحيا جهنم چې خو بیا مرګ نشته دی په دې زړونو باندې اور به الله حمله کوي انها علیهم مؤصده یقینا دا په دی باندې مؤصده بند کړی شي وی فی عمد ممدده هغه ستونو مضبوطو کې مؤصده معنا بند کړی شي دا حدیث کې بیا هغه تفصیلو پشان دی او په پرنګي کې دی په کې ورکړی شي او مؤصده هغه بنواری ته ویل کی چې نه پکې هوا ورنه نوځي نه پکې رڼا ورنه نوځي چارم یو کې بالکل د هوا نه بندي دې بندولو ته موصده ویل کیږي نو دا جهنم په دې باندې وبند وی لکه څنګه یو پیپ چې سړی بند کو مکمل ته پیپ را بند کی یو اورم پکې وی او ته چرتی او زینا نو ګرموالي په دې کې راځم کیږي دویم چې بالکل هوا و غیره په نه لګي نو دا ورسره جدا آزاد او مرخ بوینه دنیا کې خو د انسان صاحب بند شي مرشي سورې فیل مکی سورت دی ترتیبا یو سل پنځم نمبر 105 نمبر د نزول په اعتبار 19 نمبر دی نازل شوی دی رسو د سورته کافرون نه او مخکې د سورته فلق نه ربط د مخکې سورته سره اسمی ربط ده چلا آخرت کرا طویل حلاکت رانه کی او دنیا چې د صحاب الفیل پرنګم غرق مکی امتیاز د صورت دا دی چې په صورت کې واقع ذکر کی د صحاب الفیل وګړه واقعا او دې کې باطل پرست بل نه ذکر کی باطل پرست هغه د الله د دین دیونه بروانه یې اګه څنګه چې د امریکا د انور شروع شي وي کوم زم د دین ځای ګوري مدارس دي جماعتونه دي نو هغه دینه چې نشانه جوړول شي دا د باطل پرست بل نه خدا د دین دیونه بروانه یې د دې اوږده واقعا تفسیر مزری نور ذکر کړي خلاصه دا واقعات دا روزي په یمن کې یو بادشاہ او یو سردار او ابراهام هغه د حبش یو بادشاہ او داغه د خوشحالو لپاره د ځوان نصرانیان داغه د خوشحالو لپاره د په یمن کې یو لوی محل تیار کو یو لوی ځای تیار کو دومره پوری مورخین لیکي چې تا ورته بره کتل نو ټوپی به تو غورځیدل دومره اوچت محل قسمه قسم سنگ مرمرو یو شی بل شی دا وخت سره کوم هغه په کې ولګول کله هغه ولګول دې اعلان وکړ دراتون کی کال وسوک بیت الله شریف ته حج لپاره نه دي او دلته وتا سو حج لپاره راځي بعض تاریخ ولو لیکلی چې سره د دې کافر وو ولیکن په بیت الله شریف غیرت کولو یو ورغلی او پاکي قضې حاجت کړی دي او دوی عام تاریخ ولو دا لیکلی دي چې دا یو قافله واره روانه وه نو هغه په دې ځای کې اور بل کو خوراک د پاره هوا جراغلا نو دې ته اور تلاړو او هغه محل هغه اکثر ته یو چیزونه چې هغه اوس زیدل کله دا خراب شو نو هغه دا ویل چې لوم دې خلکو کړی دی نو کوم یو کو چې زبا بیت الله شریف وانو ما دې لپاره چې ځان سره حاکم را روان کړو لیلی زنجیرونه یو شی بل شی چې دا وټول موږ روان کړو کله چې دې په لار باندې راتل دې لوک مارم شروع کړو چا سره وېسې لیدل هغه بیا غستل عبد المطلب چې کوم د نبی عليه الصلاه والسلام نیکو دا او خانو هغه دې ځان سره کړو عبد المطلب ته چې پته ولګېدله هغه ورته لاړل او ورته وی زما اوخان راکړي دی ویل چیرې عبد المطلب زمو قستانه لوی تما وا موږ ته په دې بیت الله شریف غیرت وکړي او تر هغه طرف د اوخان مطالبه کې عبد المطلب ورته وی وی انا رب الابل وان للبيت ربا سيمنعه انا رب الابل زدو خان مالک ما وان للبيت ربا سيمنعه د بیت الله شریف رب شته زر دې چاغه به من کی زما او خان سره کار دې ما په خان راته او خان دې ته ور واپس کو یو خان عبد المطلب ته واپس کو عبد المطلب لاړ او بیت الله شریف کې دعا شروع کړه الله ته هلاک او غرق او تباہ کی دې کې چې دی راتلل نو الله رب العزت په دې باندې عذاب رولېږي اول چې دا کوم کیو ابرها دا مشرې پیناستو دا کې ناستلو چې کې ناستلو په ځای باندې ویډیو وهلو راو وهلو لیکن نه پاتې دي تر دې پورې یو طریقه بل طریقه خو نه کېده الله رب العزت په دی باندې ابابیل دو تاجر کی رولی گل او هغه بدریکانی هغه کیو دو په پنجو کی او یو په خله کی چې برنه به رویشته نو په دې سر بداوله کېده او په لاندې به چې سینم داتانی وته او په دې برا پری وته الله رب العزت دې دا ټول په ټول هلاک کړ دا واقعا د نبی عليه الصلاه والسلام د پیدایش نه بعد مورخین 50 سره د مخ کې شوې ده چا کوم زیات وخت ذکر کړی دی کله چې دا واقعو شا د خلکو په زړونو کې متلې د دین بیت الله شریف او د قریش عظمت پیدا شوه والله رب عزت هغه واقع ته اشاره کوي چې یاد ساتي څوک هم چې دین دین رواني الله په میز به هلاک کړي ولم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اي نګوري ته تراد ترویت رویت قلبین ته مراد کې دی شي رویت بصرین ته مراد کې دی شي ته نګوري نبی اسلام خلا پیدام نه وو معنا واقعا هغه نه سوچ او عبرت واغله چې کوم ته بیانو او کم چې موجود نه هغه ته خطاب نه ګوري تاسو یا د هغه آثار پاتې شو نه هغه یې په سترګو مستاری دي وای نه ګوري ته چې څنګه کار کوي او رستا یا اصحاب الفیل طاغاتیان والا الم یجعل کیدهم اینیو ګرځو لیکل تدبیر د دې فی تدبیر فقط آی کې پتبای کې ارسل علیم اور علی ګلو په دې باندې سویرن ابابیل مارغان دلی دلی تاسو معقول ذهن کې سوال دار راځي چې کله واقع او خړلې شي نو هغه نه خدای څخه چې بدویان کې نه جوړی شي دلته دې ولې ذکر وکړو اصل علماء وجه ذکر کوي الله رب العزت په دې عذاب رو لګي د قصې پراتو او بیمونه او بدویان تسلی دی وجه نه دې ذکر کوي بسم الله الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف سورة قريش مکی سورة دی په ترتیب د سورتونو کې یو سل شپږم نمبر او په ترتیب د نزول کې 29 نمبر دی یو کم دیرشم نازل شوی دی رسو د سورت تینا او مخکې د سورت قارعینا ربط دې صورت د مخکې صورت سره اسم ربط ده دلا آخرت کې مونږ ته عذاب رحمت او موږ والو پشان دنیا کې د اصحاب الفیل پرنګ عمل نه مونږ ته نجات راکړي او ساتي مونږ د عمل د قریش نه چې دنیا د پاره لیلي سفرونه کوي دین د پاره نه کوي سورته قریش په دې کې درې علامه درې منقه هغه باطل فروض ذکر کیږي باطل پرس د دنیا د پاره خلوی سفرونه بکوي خلری لري وتلی شي او که دین د پاره شي نو د دین د پاره سفر کول ورته جاګران دي قریش د نبی علیه الصلاۃ والسلام لیکونو کې قصې د نبی علیه السلام لیکونو کې راځي اکثر وی هغه دا طریقې اختیار کړې و چې مکه شاړه علاقې دا پدې کې دومره خاص نشته وي دیو جنا مونږ به بهر تجارت لپاره ځو تجارت لپاره دی یو یو یمن علاقې خوخه کا دویم شام یمن هغه یخ علاقه وا او شام هغه ګرم علاقه وا دا مشورې وکړه یمن تبا په یخنی کې ځو او شام تبا په ګرمۍ کې ځو او د ټولو قریشو پیسې به راجمع کی او په دې به تجارت کولو تر دې پوری که څوک به غریبو په دې کې پیسې نشي ورکولې نو قصي هغه انصافدار سره پیښ شي هغه به چراغې دا کوم غریبان وو دله امتنا غټې نه حصہ ورکړ دې تاسو اوس لکه غریبانی تاسو ته کې واخلې دی به چې کله تل دی به بالکل پر امن تلل په امن سره یو خو د دې وجنا چې دا قریشو خلکو دې عزت کول د عزتمن خاندان زین د بیت الله شریف د وجنا خلکو دې عزت کولو یی ول بیت الله شریف خدمت کولو او خصوصا کله چې دا واقع او شولا بیا به خلکو دې نورم زیات عزت کولو الله رب العزت دې ذکر کوي چې دې دنیا لپاره خوري لری لری سفر کوي او دین لپاره سفر دې نشي کولی امام مالک رحمت الله علیه فرمایي اصل کې دوه وختونه دي یا یخنی ده یا ګرمي ده او د خپلو د نور اصل دې په توابع کې راځي دا ځان ته مستقیم موسم نه دي ځکه قران شریف هم چې اکثر د موسمونو ذکر کړي هم دغه یو ذکر کړي دي سفر د دې په یخنی کې نشان یمن طرف ته او په ګرمۍ کې نشان طرف ته فل یعبدو رب هذا البيت پس پکار دی چې عبادت کې دی درب د دې کور فلیعبد رب هذا البيت دی خو عبادت کولو ودلته څنګه د عبادت ذکر وکړو یا خو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو قاعده ذکر کړي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې قران شریف کې کم دې د عبادت ذکر راشي دا په معنی د توحید په معنی دی یوالي دې خو عبادت کولو او یو د الله رب العزت عبادت نه کولو وحده لا شریک نه منو نور به مرسره شریک کول نو فلیعبدوا رب هذا البيت اشاره چې تاسو صرف د الله رب العزت عبادت وکړئ دین کول دا دی فلیعبدوا رب هذا البيت چې اسنه د دې په زوم کې داران شي چې بیت الله شریف دې بوتانو بس کو چې کم پکې وشاره وکړه چې نه رب هذا البيت چې کوم د دې اصل رب دی مالک دی الله رب العزت تاسو د هغه عبادت وکړي بل قران شریف دانه وی چې فلیعبدوا هذا البيت د دې کور عبادت وکړي بلکې وی رب هذا البيت د رب دې کور عبادت وکړي ځکه زمونږ عبادت هغه دی د الله رب العزت ته صرف طرف زمونږ بیت الله شریف دی شیخ القران رحمه الله فرمایلی یو ځل بیت الله سندری مولا سرناس نو ما ته تاسو کو چې جتا څنګه مسلمان نشوي شعر مولا ویل لا څنګه مولا د قران شریف ډیر علوم داغي نه جاکي نو په خندا شي وې دا تاسو سره سمانه چانه دې کړې تا را نه وکړ ځکه مخکې ویل الله څنګه رحمت الله علیه تکو ما ته وی وی دا سره یو ځل روانو ما د مسلمانانو د ځوان خپل نیت کې بحث او مناظره و مسلمانانو ورته ویل تاسو په دې په غلطي چې وګوري تاسو بوتانو دې ته سجدي کوي نو هغه ورته ویل کدا غلطه خبره وي نو تاسو چې بیت الله شریف ته سجده کوي تاسو هم بیا کافر او غلط خلک دي مسلمانانو ورته جواب ورکړو موږ بیت الله شریف عبادت او سجده نه کوو زمونږ طرف ته بیت الله شریف دی او که صرف طرف بیت الله شریف دی عبادت زمونږ الله ته دی او کدا وین زمونږ نه بل دې کې عبادت کیږي کله مسله دا ده چې کله څوک ته قبله نه معلوم دی خپل سوچ کوي چې څوک د تفوس نشته سوچ وک او د دې ځین کې کوم یو راغ چر دې طرف ته قبله وی بس مونږ یو کو فینما تولو فسم وجه الله الله دې عبادت قبول کړي ځکه عبادت زمونږ بیت الله شریف ته نه دی بلکې صرف طرف زمونږ بیت الله شریف دی نو عبادت درف ته وکړي چې هغه الله رب العزت دی الذي اطعمهم من جوع هغه ذات چې خوراک ورکړي دي من جوع د لوګینا دلته اطعمهم لفظ ویل اشبعهم نه دی ویل ما ویل دي لره بعض علماء دا ذکر کوي چې ته په مړه باندې هر وخت خوراک نه ملاوي دي دین موقعین وی اشبعهم ذکر نه دی ویل چې کافر کوی هغه مړی جنا کډیر مال دولت دی پښتانه وی وی اوږي خېټه مړیږي اوږي اروا او خوې هغه نه مړیږي دقل چې الله خو دې تخا ډېر څه ورکړي او خوې دې مو کړې نو دی وجن ابا مغم ذکر کړ چې خوراک ورکړي دې ته من جوړین د لوګینا وامنهم من خوف او امن ورکړي دې ته من خوف دی یرینا دا وامنهم من خوف په دې باندې جدا نعمت ذکر شو وجه دا دا کله چې امن نیوي بیا نه خوراک خوان کوي نه عبادت نه بل څه نه بل څه او چې امن وي سړی د عبادت په خوان نه کويږي او د ژوندۍ په خوان کوي شي لکه څنګه چې څو وخت کې کله بچاوي لري چې می مانځو تم چې کسانو درو پولیس او دا به ولاړو یې خود کې شي شي څو خلک بداسي چې می موزیم ولا پریخل ځکه امن نو کله چې امن ختم شو نو بیا الله رب العزت دې د انسانانو چې امن چې چا ژوندۍ خوند ولا نه پریږي او دې ته چې امن او دا خوراک ورکړي کېده دا څه وجنه اصل دا د وجه دعا د ابراهیم علی السلام نه ابراهیم علی السلام دعا کړې و سورې بقره کې تیری رب جل هذا بلدا امنا یلا دا کله دا خار د امن والا وګرځي والله پکې امن راوست څنګه امن نو امن دا ومن دخله کان امنا سور علی عمران کې الله فرمایي چې څوک هم دې ته داخل شي دی په امن باندې وي څوک دشمن ته ستنی شي ویلي په بیت الله شریف کې دارنګ الله رب العزت دې دا سره جهنم د ورنه په امن باندې دي دین ابراهیم علیه السلام دعا کړې وا ورز قاله من الثمرات الله رب العزت دې ته فراقونه ورکړي بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم سورة ماعون مکی سورت دی په ترتیب د سورتونو کې 107 نمبر یو سلومه او د نزول په اعتبار باندې ولسم نمبر نازل شوی رستو د سوره تکاثر نه او مخکې د سوره کافرون نه اسمی رابطه مخکې سره دا دی یلا موږ د قریش پرنګي دین د پاره سفر کوون کې نه او د دنیا د پاره سفر کې دغه څنګه جوړ نه کی او موږ کې صفت د معاون رانه ولي چې موږ معمولی ټول خلکو نه منکو او په دې کې د باطل پرستو څلورم نه ذکر کیږي څلورم نه د باطل پرستو دا ده چې هغه به یتیم فقیر سره ظلم زیاتې کوونکی وي ورایت الذی یکذب بالدین ایوینی ته یا خبرې دا تنه یکذب بالدین چې نسبت د درو کې بالدین بالدین مراد عبد الله بن عباس ته نوروي مراد نه ټول دین احکام دي او دین قول علماء د دین مراد په دې کې قیامت دی ځکه دین په نو معنی باندې تقریبا قران شریف کې راتلو دلته معنا رز قیامت لکه مالک یوم الدین کې څنګه و وایوی ته کس چې نسبت دارو کې دي دین په دین باندې یا پر رز قیامت فذلک الذی یدعو الیتیم فزا غتنوی یدعو الیتیم چې تیلی ورکی دکی ورکی یتیم تا دا اصل عربی کې هغه دي چې ته ویل کېږي چې تا سره د چا حق کېږي او ته ورته نه ورکې او ته هغه ځا واپس کړې دیو جن عبد الله ابن عباس به یدو یتیم معنی دا کې یدفعه ان حقه یتیم لرا د خپل حق نه هم دې د پکې چې یتیم ور سره کوم حق کېږي هغه هم دې ورته نه ورکې ځکه د نبی عليه الصلاه والسلام نه مانځي کې څه راغلي دا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دینه او مستقله حدیث کې دې په دې باره کې احادیث راځي د دې ځان له احکام دي نو ساوا دا په مانځ کې غلط چینه دې کې ځان راغله ساوا سو چې ناراضي نو مشکات کې دې په دې ځاله نبی عليه السلام فرمایل اکثر روس چې لا کوم مقتدیان ولاړ دي دا هغه سوچ فرق راشي او د سن وغیرہ کې څه فرق وي دا هغه اثر وشي کله امام مزین وغیرہ کې چې هغه څه فرق راشي سوچونه وغیرہ دار مقتدیانو مصاحب چې دې وجه نه راشي مدیر منظور قلنا ساهون ساهون معنا خبر دي نا خبر معنا کو ساهون مطلب عبد الله بن عباس صدق فرمایي طاعون دې ته ویل کېږي ان اداها لا يرجي ثوابها کدی دا موږ ادا کوي د ثواب امید نشته و ان ترکها لا يخاف عقابه د مسریږي د هغه د عذاب نه یریږي دې ته ویل کېږي طاعون ته موږ ته یو ناس یو عادت دی دا نه وي چې ما ته الله ته ثواب راکړي ته موږ ته پاتې شي دې ځان نو چې ګننګارې ما عبد الله بن عباس ته فرمایي چې طاعون دریم اصل محققین وی چې صاحون ویل کېږي دې ته لکه چې سیرا سن کلام نور ذکر کړی دي چې موږ خو کوي دې موږ چې وی ایا کنا عبدو ایا کنا ساين ولیکن کله چې بهر روزي صرف الله بیا عبادت نه کوي بیا الله نه بغیر بل څه تنسیږي وي د موږ عبادت خو چا کم از کم په موږ ځان کوی کان دارنګ دې د قنوت کې وي چې الله موږ تا ته راګرځو او پریږو مې یو جروب هغه څوک چې څوک تا نه فرمانی کوي او کله چې بیا دې پاشي نو بیا چې څوک الله نه فرمانی کوي چې دې لاغي سره تعلق نه کټي بیا مقصد ور سره تعلقات هر څه ساتي دا د موږ حقیقت نه خبر کیږي حق بیان معمولی په دې معنی چې په دې انسان څه خرچ نه کیږي دا حق معلوم دی خلکو ته بیان ته پیسې وغیرہ دې پنه لګي بسم الله الرحمن الرحیم ان اعطيناك الكوثر فصل لربك والحر ان شانئك هو الابتر سوره کوثر دې ته سوره النحر هم ویل کیږي مکی صورت دی د قران شریف په ترتیب کې یو سل اتم نمبر 108 نمبر او د نزول په اعتبار 15 نازل شوی دی رسو د صورت عادیات نه او مکی د صورت تکاثر نه اسمی روایت مخی صورت سره دا دی چې الله موږ کې د ماون صفت مراولي چې موږ منه کوون کی بلکې موږ کې صفت د کوثر راولي چې موږ ورکړ کوون کی وجه تسمیاو اول آیات کې الکوثر کې ذکر ده بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر یقینا درک مونږ تا تا ډیر خیر کوثر امام قرطبی ربی شپال اسمانی کړی دی چې کوثر څه ته ویل کیږي عبد الله بن عباس رضی الله تعالی فرمی الذي اوتی نبینا صلی الله علیه وسلم کوثر نه مراد هغه څه دی کوم چې زموږ نبی علیہ السلام تور کړی شوی مراد څنګه قران شریف او څنګه مولانا روي نبوت او قران شریف څخه مراد دي دیمه کوثر نه مراد بعض علماء وی حوض کوثر دی نبی عليه الصلاه والسلام د هغه په خپل ذکر کړی انس رضی الله تعالی عنہ نبی عليه السلام ته فرمایي الله پیغمبر قیامت پر ورځ تاسو کوم به پیدا کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي عند الميزان کوم دې چې اعمال تل لیکيږي او دې الله پیغمبر کا هغه ځای کې نه نبی علیه السلام فرمایل کوم دې چې عمل نامې تسلیميږي اکر الله پیغمبر هغه ځای کې ما پیدا نه کړي نبی علیه السلام ورته فرمایل عند الحوض زبر اول کوثر کریم یا نبی علیه السلام د اول کوثر په خپل تفصیل وکړ حوض کوثر به الله ما ترا کی داسې حوض دی ما او ابيض من اللبن دا هغه اوبو د پيو نډیر زیات سپینې دي د شاتو نډیر زیات خوږې دي دا هغه لوخي عام یتو کعدد نجوم السما دا هغه لوخي دومره دي لکه څومره چې اسمان ستوري دي نبی علیہ السلام فرمایل زب ولاړم چا په خپل اوبو ورکوم څوک به په خپل راخلي دا د سنت چا چې زیاته تابعداري کوي څو چې څومره نیکملې وي نبی رسول الله به هغه ته خپل وتی څومره چې اعمال کويږي هغه په خپل راخلي دي نبی علیہ السلام فرمایل فمن شرب منه لم يظما ابدا چا چې دې هو دې کوثر نه وګورځ کړي بیا به چرته کېږي نه ابدان مراد داز مجلسین ټول حشر پورز باندې دازوی جنت کې کړي دا اسقاط کې د سن د وجه نه نه کی د خوان د وجه نه کی نبی علیہ السلام فرمایي زو خلق ته وګور کوم پدې کې امات یو ډل را روان وي زما د هوز مزاج واړو لې شي لکه څنګه چې خلک پر دې وکړي زما او د دې په مېز کې دې فرشتي به پر دې شي زه به چې کوم او صحابي او صحابي بعض نو د کراتل اصحابي لفظ راغلي دا خو زما امتیان دي اصحاب دا معنی نه چې دا زما صحابه دي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هغه متقین او متقین دي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا आवाज ته ماته به فرشتي وي انک لا تدری ما احدثو بعدک اے نبی علیہ السلام څنګه پوهیږي دي تا نه رسو څه کړی دي یا خدای چې مرتد شي یا دا چې دین کې نوی نوی کارونه راوي چې بیا تراوي شي نبی علیہ السلام فرمایي کړي چې ما ته فرشتي دا خبر وکي زه به هغه ټیم کې خیری شروع کړم او نبی علیہ السلام د حشر په میدان کې خیری وکي بدعتيان او مرتدین لره فسحق لهم فسحق لهم لمن غیر بعد دینی او تو به هلاک او تباہ کی زمان رسو زما دین بدل کړي دي نبی علیہ السلام به دې خیری شو نو دې کوثر نه مراد هغه هو دې کوثر دي تدقیق علماء دا کې مفسرین یو د دنیا سفر ویلې کیږي ډیر خیر ته د دنیا لوی خیر هغه قران شریف او نبوت دی او دین د آخرت کو سر د آخرت کو سر هغه قران شریف دی فصلی لربک وانحر پس نس کوا د پارا د رضا درخ تا وانحر او قربانی کوا ان شانئک هو الابتر یقینا دشمن تا هغه به موږ وتلې وي اوس مې نوایل نبی رسول الله په باره کې مشورې کېدلې وی پرې ایمان موږ وتلې سړې دې بس ختم به شي نور څوک دي الله جواب ولېږو ان شانئک هو الابتر یقینا دشمن تا هغه به موږ وتلې وي او د نبی رسول الله دشمنان ختم شي نو پاتې نشي کمزیلو کبلو کبلو د نبی علیه الصلاۃ والسلام خاندان مشتري چې اهل بیت دي ورسره د نبی علیه الصلاۃ والسلام روحاني خاندان چې نبی علیه السلام صحابه او تابعین دي هغه تقریبا کې دي بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون سوره کافرون میں کی صورت ہے ترتیب یو کلہم نزول کی اتلسم بعد المعون قبل الفیل رسل سوره معون نه مخکې سوره فیل راځي شوی دی رب دې صورت د مخکې صورت ترا اسم رب پیداو چې الله موږ هغه منکون کی جوړ نکي لکه د کافرو پرانګي بلکې زمونږ په کافر باندې امداد وکړي قل یا ایها الکافرون خلاصه صورت مقاطعه عن اعداء الله لله د دشمنانو نه بایکاټ وکړي کین نزول لري داو چې ولید بن مغیره عاص بن وائل دانو راغلی نبی علیہ السلام ته نبی علیہ السلام ته فرمایي یو کال به موږ ساده الہ عبادت کو یو کال به ته موږ الہ عبادت کوي فدی وسنا په اتفاق راشي روایت عبد الله بن عباس سے ذات کیو الله رب العزت دا صورت رو لګي قل یا ایها الکافرون هو یا نبی علیہ السلام یا ایها الکافرون کافرو یا ایها الکافرون کی اشاره ته کافر نبی علیہ السلام ورته پخکارا کافر وي بل په صورت کې اشاره برات ان اعداء الله کوم چې الله د دین دشمنان دي هغه نه بیزاری اختیاري ذکر سوره هود کې تیر شو ولا ترکنو الى الذين ظلموا فتمسكم النار معنی موجوده کیږي نو اے کافر لا اعبد ما تعبدون دې عبادت کوم د هغه څه چې تاسو کوي ولا انتم مون تاسو عابدون عبادت کوونکي ما اعبد د هغه څه چې د هغه ذات دې عبادت کوم ولا انا عابد او نیمه ز پاینده کې عبادت کوون کې ما عبدتم دا او چې تاسو کوي ولا انتم مونی تاسو عابدون عبادت کوون کې یعنی پاینده کې ما عبدو دا او ذات دې عبادت کوما تکرار د ذکر شول یا خو زیات تاکید د پاره ذکر کړ یا مسلم اصحانی رحمت الله علیه ذکر کړی دی دا اول چې ذکر دی لا عبد ما تعبدون نو زه د هغه ذات عبادت کوم چې هغه ذات تاسو نه کوي او د کوم چې تاسو کوی د هغه ز عبادت نه کوي او دا دین دې چې ذکر کړ دا کیفیت او طریقې ته اشاره ده په هغه طریقم زه عبادت نه کوم چې په کومه طریقې تاسو کوی او زه چې په کومه طریقه کوم په هغه تاسو نه کوی دریم وجه بعض علما دا ذکر کوي چې اصل کې اوسم نکوم یو د حال د پاره او دویم د راتلونکي زماني د پاره اوسم استاد د الہ او عبادت نکوم آینده کې به هم نکوم لکم دینکم ولی دین دا د پاره دینکم سزا د دین تاسو ولی دین مال را بدل د عمل زما دا معنی چې لکم دینکم ولی دین تاسو له تاسو دینو مال را زما دي نبی رسول الله کو پریسرینو نبی رسول الله کو تبار و بیان کړ نزولن ایسو چو دا نمبر دی یو سل سوار لسن نازل شوی دی رسو دی سور دی توبین سوری نصر دیتا سورت تولیع هم ویلی کی تولیع عربی کی رخصتی تویلی کی دی سورت کی یو قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصتی تا اشاره وقت دیو جن عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو ځل عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ راجم کو دې ته پوښتنه کول نو ته وی د دې صورت څه مطلب دی یو صاحب ورته په دې کې مونږ ته تعلیم چې کله عمر اخري کې او خلک زیات راشي مونږ الله شکر ادا کوو دا خبرې کوو نبی علی عمر رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن عباس ته فرمایي ته پکې څه وی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمی زما خدا خیال دی چې په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رخصتۍ ذکر دی زګه کوي چې یو کار کامل شي یو کار کوون کې کم کار د پاره راغلی وي هغه یا چې کار مکمل چې هغه دی مثال په تور یو ګل کار راغی چې کار مکمل چې هغه دی بل یو کار والا راغی چې کار وکړي هغه دی نبی علیہ السلام یو کار د پاره راغلی او هغه کار د نبی علیہ السلام خلکو ته اسلام بیان کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کار وکړ کله چې خلکو ته دا مسله ښکاره شو نبی علیہ السلام د دنیا نه رخصت کیږي عمر رضی الله عنه څنګه نو کې روان شي ابن عباس دغه خبره ده چې په دې کې الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات ذکر کړو قران شریف کې تقریبا د الله رب العزت پچی صفات سلبیه ذکر دي صفات سلبیه لا ولد لا صاحب لا مثل له ليس كمثله شيء دارن صفات الله ولد نشته د الله خدای نشته دارن لا تاخذه سنه دوا دي جوتن راضي ولا نوم خوف ناراضي ولا يعوده حفظهما دا پچی صفات تقریبا ذکر دي پس پاکی بیان او د حمد ربک سره د حمد رب سات تسبیح او حمد کې فرق دا دی تسبیح شامل ده صفات سلبیه ولا کوم چې الله ځان نه صفات نفي کړی دي او حمد صادق دې کې اشاره ده صفات ثبوتیه ته کوم چې الله ځان نه ثابت کړی دویم قول دا دی فسبح بحمد ربک ادو الفاظ دي فسبح کې اشاره چې کوم بیماری و غیره په انسان راشي نو اکثر د ګناه و غیره د وجه نه راځي انسان په دې ټیم کې تسبیحات استغفار شروع کوي دیم حال ته انسان باندې د خوشحالي راځي د خوشحالي راشي د الله رب الله رب العزت حمد وایي واستغفره طلب د بخنی کوه د الله نه اشاره دا امت ته تعلیم دی ځکه نبی علیہ السلام خو د ګناه نه پاک او عقیده د سنت والجماعت دا ده چې نبی علیہ السلام مخکې او وروسته د وړو او د غټو ګناهونو نه پاک دي نو نبی عليه الصلاه والسلام نه ګناه نه کېدل یا خدای استغفار نبی عليه السلام په دې وجه ویلو چې تعلیم د امت د پاره ای امت تاسو پیغمبر د ګناهونو نه صفا خو بیا استغفار وایي تاسو استغفار وایونکي شئ زین بعض علماء ذکر کوي استغفار د نبی علیہ السلام له رفع درجات ځکه کله چې سړي ګناهونه نه وي نو په دې باندې درجه وچتي درېم د نبی عليه السلام عبادت به تو استغفار به تور عبادت وو ځکه دا هم ثواب دی چې سړی استغفار وي صرف د ګناه معافي لپاره استغفار نه دی بلکې سړی هم دغه څنګه ثواب په ملاويږي او کوم چې حدیث د نبی عليه السلام استغفار راتلو چې ریاض صالحین کې حدیث تیر شو والله اني لاستغفر الله في اليوم اكثر من 70 مره چې په الله باندې قسم وي او یا زرونه زیات الله نه بخنه پورس کې غواړم نو استغفار د نبی علیہ السلام په تور عبادتو واستغفره یا استغفار د نبی علیہ السلام د امت لپاره یا استغفار د کار د اسانتیا لپاره ویل کیږي د نبی علیہ السلام کار ډیر درنو ان سنلقي عليك قولا ثقيلا پر مزمل پنځه آیات دي قران شریف خلکو ته بیانول د دې لپاره استغفار وایي چې دا کار ورته شي او مخکې د سورې تکویر نه ربط مخکې صورت کې الله رب العزت امداد ذکر شو نو په دې صورت کې نمونه د امداد ذکر کیږي نمونه د امداد څه ده څا هغه دشمن هغه می هلاک او تباہ کړ هغه لوی دشمن ابو لهب د نبی عليه الصلاه والسلام نور ډیر دشمنانو خو ابو لهب خاص کو بعض علماء وجه دا ذکر کوي د بچي او خزه د ټول دشمنان د نبی علیہ السلام نور کافر او چا خزه چا بچي مسلمانان خدا د مرغوجه غره وجه نخکاری بعض علماء وجه دا ذکر کوي ابو لهب ذکر خاص کو ابو لهب کی خصوصیات دي د نسب په لحاظ باندې قریشی هاشمی کېدل عزتمندي و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ داری ظاهرا عزتمندي و بل خائف هم دغه ډیر زیات وو ځکه دغه په نوم عبد العزا ولیکن ابو لهب د شغلو پلار ځکه چې تک تور سپینو دی وجه نو خصوصیات په دې کې زیات وو چې کله د دین خلاف وکړو الله کوي چې وګوره دومره خصوصیات باوجود د دین دشمن ذکر اقدام نه بل د نبی علیہ السلام باندې اول گزار کړو د نبی علیہ السلام رشتہ دارو پښتانه وی ګیره د خپل نه کیږي د دیو جنا د نبی علیہ السلام رشتہ دار نبی علیہ السلام چې اول خلق جمع کړ خلکو ته وی وی هل وجدتمونی صادقا او کاذبا تاسو ما لره رښتونه بیا موږ یا دروغجن خلق ورته وی جربنا لك مرارا ما راينا منك الا صدقا مونږ پتا باندې بار بار امتحانونه کړی مونږ نه دې دې پتا کې سوا د رښتیاونه یې بل څه تا په دې څه ویلې دې ټول دې رښتیا ویلې نبی علیہ السلام او تو فرمایل چې زه تاسو کوم چې اخوا طرف د دشمن حمله کوم کې تاسو او منی دی ورته بالکل منو بعض مورخین دې پوری لیکلیو زمونږه چې دا خبره چې تاسو حمله کوم کې مونږ یې غوګونو سترګو ته دروغجن ویلې شو استاد خبرې ته مونږ دروغ نشو ویلې خو چې کله نبی عليه السلام دا فرمایل قولوا لا اله الا الله وتفلحوا تاسو دا وی چې الله نه بغیر بل اله بل مددگار نشته تاسو به کامیاب شئ نو له په کې ټول مخ را پاس شي نبی عليه السلام ته فرمایي تبا لك يا محمد سائر اليوم لهذا جماعتنا نعوذ بالله من ذلک اے محمد صلی الله علیه وسلم سری هلاک او تباشی اته موږ دې د پاره جمع کړی او نبی رسول الله باندې کان اول ګزارونه وکړي الله سورۃ ولګه تبت یدا ابي لهب وتب او دا د نبی رسول الله وی دشمنو نبی رسول الله پسې بهر دې ګرځیدو موږ یو صحابي نبی عليه السلام ته راغلیو او نبی عليه السلام د واقعا نبی عليه السلام ته په میز دیو پیژندم نبی عليه السلام ورته په میلان ویزا او تریم چې کله ته زموږ په خیمو ګرځېدلی او تاسو ویل قولوا لا اله الا الله تفلحون تاسو چې ګډا را روانو هغه به دوی وشتي او بعض مورخین لیکل د نبی عليه السلام دا ګوندې او نور دینو په کانو ویني شي او نبی عليه السلام بیا مخ روان دي دا خبره کوي چې کله زما خیمه تر ورسېدې د بیا جوړې تلاش وکانی راوستل ما دې صبر شه زما د خیمه په مخ کې گزار وکړي نبی عليه الصلاه والسلام هغه ټیم کې د سل خبرې کړې وي بیا ورته نبی عليه السلام فرمایي چې کله دی ووري د غالب شوم نو بیا راشي اسلام قبول کړه مدینه ته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام لاړ د معلوماتو چې به راغی اسلام بیا قبول کړ نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دې مسله بیانوله دیو اور پسیو او د نبی علیه السلام خلاف به کول تر دې چې نبی علیه السلام په پیدایشي یو وینځم آزاد کړی و ټول مخکې میلاد النبی دې کړی ابو لهب خو لیکن دا غي باوجود دې په دې باندې خلاص نشي په عيد میلاد النبي صلی الله علیه وسلم خلاص دې نشي ځکه دا خو دې ته خوشحالي کړې وي دې ته آزاد کړې و په دې عيد میلاد النبي صلی الله علیه وسلم اصل دا کومه طریقه باندې چې کی دا غیر څه دي ایجاد شوی دی دا بالکل یو بدعت دی یو سری د اسلام نه او شریعت نه خلاف کار دی ځکه بیګام ذکر کړی نور چې اخترونه دي اسلام کې دوه اخترونه دي یو عيد الفطر دی عيد الاضحى د دې موږ شته د دې خطبه شته د دې خپل احکام شته دا څنګه اختر دی میلاد النبی صلی الله علیه وسلم نه د دې مونږته دی نه خطبه شته نه د دې ځان له احکام شته دی کم از کم کا اختر دی چې دې لپاره خو احکام دی دا بالکل ځان جو پېښې اختر دی او په دې باندې څوک د لولي کتابونو علماء لیکلي تفصیل لپاره سره بیا وګوري تبت یدا ابی لهب و تب حلال دی شی لاسونه د ابو لهب و تب حلال شو دو ځل راوړ یا خو تبت یدا ابی لهب و تب د لاسونه تباہی دین ځل و تب د ټول بدن تباہی یا اول ځل چې تبت یدا ابی لهب و تب داخرین و تب دا خبر دی چې الله رب عزت حلال کو تباہ کو ما اغنا عنه ماله وما کسب فائدہ ورنه کاده تا ماله مال ده وما کسب او نه اولاد ده اولاد ورته فائدہ ورنه کا کسب نه مراد پدې دې کې اولاد دي ځکه الله رب عزت په دې باندې بیماری روخي جوړه او ساره به کو دانا دې ترسي رو وکړه هغه بدویانی شروع کولی او هغه مدیر بیماری او نور ته لګیدونکي دې خلکو لري ته لري ته دې لپاره چې دا بیماری نور چا ته نه لګي نو تر دې پوري چې لري یو طرف ته وګورځو چې کله لري طرف ته وګورځو نو د چې دې هغه بیماری زیاتېدل زیاتېدل تر دې پوري چې بچو وغیرہ هغه ولته کسان هغه والا اونې وچې دې خدمت کوي آخر به چې بیماری دومره سخت شو چې روغ رمبار چې بدوالي او تر دې چې دې خپل کو باورې دې دې څه چې غرار رسېدلی الله رب العزت د بیماری کو مسلط کا دې خو دنه چې هغه وخت په خلکو تاسو نه مینه کوله چې دین خلاف دوی کو دا انجام بدوي الله رب العزت په دې باندې د بیماری او ساده کې کله مړ شو څو یې پښتنه و غیره خو نه کړی چې موږ بیماری ونه لګي چې مړ شو څو چې مرګ هم نه تللو او دې چې ځامن هغه حبش کوم غلامانو هغه په وی چې تاسو خفت بعض ذکر کوي چې دې دیوال د درو کانی په ورغزون کې دې پکې پټ بعضی تند یو کنه سره خو لوی لوی ډنګي راغیستو لرګي او پاغه باندې د دې ورکولې تر دې چې کند ته ورغورځولو بیا کلري نه کانی راوښته ځکه په دنیا نه دومره زیات څه په نږدې کې دی نشو بیا کلري د کانی ورمستو وشته تر دې کوچ دې پکې پټ شو سيصلى نارا ذات لهب زر دې چې داخل بشري او تاج خاون د لمبو والا ابو لهب دنیا کې د شغلي قطې خو چې دین خلاف یو کو د لمبو والا اورته بداخل شي وامرات خذ د ام جمیل حما لتل حطب چې دون کې د خشاب حما لتل حطب مراد د لیم نابات فهمي مراد دې نه کې غلخوري کا اسلام یو قسم چې غلخور سره خشاب بلی اور خلق په منځ کې بلی او خلق په منځ کې اختلاف راولي چې غلخوري د وجه نه لوی خاندانی چې د خپل منځ کې پېژن کېدل شي زم حمالت الحطب بعض علماء وی چې مراد دا چې دبا ابن زید رحمت الله علیه نور ذکر کړی زو غیره به راوړل د نبی علیہ السلام او صحابه کرام رضی الله عنهم په لارو کې به غرزو دې مانځو غیره دې چې دې په دې باندې په تکلیف کیږي دریم کول دا د حمالت الحطب چې دبا خشاک راوړل او دا دغه کته حالت ته چې دومره مالداري سره الله رب العزت سپک کار کوي چې غره او دینه به خشاک راوړل فی جیدها حبل من مسد فسد دې کې حبل رسی بوی من مسد د کجرونا یا د نذرونا من مسد یا خدا د دنیا حالو چار وخت به لکه د نذران رسی چولې وا او دبا هر وخت خشاک و غیره به راوړ بعض علماء وی دلته حبل من مسد نه مراد ده هغه امیری و غیرت اشاره ده دنیا په لحاظ ځان ډیر څه کړو